خبرې را نقل کول هم دقه د تاریخ اصل روح دی د حضرت آدم علیه السلام بچی پیدا کېدل به نو یو الک او یو جینۍ به پیدا کېدله خو د انسانیت ابتدا وه نو الک او جینۍ چې په یو ځل به پیدا شو د یو حمل نه به پیدا شي دا به سکه رونه خویندې د نکاح په معامله کې ګڼل کېدل د دوی خپلو کې نکاح به ناجایز وه او د بل حمل نه چې الک او جنې به پیدا شو نو د دې اولني حمل سره به هغه داسې ګڼلی شو لکه دا یې د تره لور د ترور لور د ماما لور ده لکه موجوده وخت کې چې د تره لور د ترور لور د ماما لور ته خلک خور وایي ماشومان وي یو بل سره لوڼه خویندې وي چې زلمی شي نو مور پلار یو بل نه وغواړي نکاح یې جایز ده نو د آدم علیه السلام بچی چې کوم به دوه برغوني پیدا کېدل هلک او جینې دا به خپلو کې حقیقي روڼه خویندې حسابېدل د دوی خپلو کې نکاح به نه جایز کېدله او د بل حمل نه چې به کوم بچی پیدا شو د ړومبني حمل سره به د هغوی نکاح جایز وه د آدم علیه السلام او د حوا بیبي نه شل حمل پیدا شوي دي نو په دې شلو کې شل الکان او شل جینکې پیدا شو یا سلویخ شوي دي نو سلویخ الکان او سلویخ جینکې پیدا شوي دي د دې نه زیاتی بلا واسطه بچی د آدم علیه السلام نو او د دې خپلو کې چې نکاحګانې شوي دي نو بیا د هغوی نه بچي پیدا شوي دي او دغه بچي او د بچو بچي چالیس هزار پورې آدم علیه السلام بیا په خپلو سترګو لیدلي دي د آدم علیه السلام زامن لوڼان وسان وسیع کړ وسیع کودي ټیکري پردي دا چې راجم شي نو چالیس هزار ته رسېدلي چالیس هزار بچي لیدلي بیا آدم علیه السلام وفات شوی قابیل او حابیل دا د آدم علیه السلام دو زامن دی د قابیل او حابیل دوی سره چې کمی کمی جنکې پیدا شوي دي د هغوی په حسن او په جمال کې فرق و قابیل سره چې کومه جنۍ پیدا شوله هغه حسین او جمیله وه خشته وه د هابیل سره چې کومه جینۍ پیدا شوې وه نو هغه دومره خسته نه وه د قابیل د خپلې خور عمره د هابیل خور خسته نه وه نو قابیل ویل ما سره چې کومه جینۍ په یو ځای پیدا شوې ده زه به همددې سره نکاح وکړم آدم علیه السلام د الله د قانون مطابق اجازت ورنکړ خو قابیل دغه شرعي حکم قبول نکړ او د هابیل سره اختلاف را پیدا شو قابیل حابیل رونه دي او یو بل سره اختلاف راغی آدم علیه السلام د دوی ترمنځ اختلاف لرې کولو لپاره تجویز پیش شو وی تاسو دواړه قرباني پیش کړئ نو چې د چا قرباني قبوله شوله هغه به په حقه وي د هغه خبره به منلی شي د چا قرباني چې قبوله نه شوله هغه د خپلې خبرې نه واپس شي آدم علیه السلام ته یقین چې د هابیل قرباني به قبلېږي دی په حق دی او د قابیل دا به نه قبلېږي شاید چې دی په خپله باندې دې خبرې سره لاس په سر شي د خپلې خبرې نه رجوع کړي په دغه زمانه کې د قربانۍ قبلېدو طریقه به دا وه چې د اسمان نه به یو اور راکوز شو او د چا قرباني به قبلېده هغه قرباني به غایبه شوه او چې د چا قرباني به غایبه نه شوله اور به لاړ او قرباني به په ځای پرته وه نو دا قرباني قبوله نه شوله آدم علیه السلام چې دواړو بچو ته د قربانۍ پیش کولو تجویز پیش کړ نو حابیل د ګډې سرولې ګډې چیلې یې وې د یو بهترین ګډوری هغه د قربانۍ لپاره پیش کړ او قابیل دې زمیدارو چې ده ته یې د قربانۍ وویل نو ده څه غلا غنم هغه پیش کړل دا عام دستور مطابق اسمان نه اور راکوز شو د هابیل قرباني یوړه ده غایبه شوله نو د هابیل قرباني ګډوري قبول شو او د قابیل قرباني چې څنګه په ځای پرته وه مقصد پاتې شو په دې باندې قابیل په خپله خبره کې ناکام هم شو بدنام هم شو غصه کې راغی او نور برداشت نه کوي رور ته وایي لاقتلنک قتل به دې کوم نه حابیل ورلا د غصې جواب غصه کې نه ورکوي اصولي خبره ورته کوي انما يتقبل الله من المتقين الله د متقیانو نه قبلول کوي نو تاله پکار دي چې ځان کې تقوا راولې چې ستا عمل هم قبول شي غیر متقینا الله عبادات نه قبلوي په دې کې د حاسد د حسد علاج هم ذکر شو حاسد چې کله وویني چې الله یو بنده له خاص نعمت ورکړی دی نو دې برداشت نشي کولی په کار دي چې خپله محرومتیا باندې په خپل عملي کوتاهۍ باندې په دې خپله ګناه باندې پیمانه چې توبه وباسي نو ده دا فکر ونه کړ او د بل د نعمت د زوال په فکر کې نو د پیدې په ځای ورته نقصان رسي د الله په نیز باندې د عمل د قبلېدو دار مدار په تقوا دی انما يتقبل الله من المتقين عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وي كما تفتو لجيدا چې زما یو عمل الله قبول کړی دی وی دا داسې نعمت دی چې دا تمام روی زمین د سرو زرو ډک او دا زما قبضه کی او زی د الله په نوم ورکما نو دا سره زر د ټولې دنیا ما ته هیڅ هم نه ښکاري او ما ته د عمل قبلېدل ډېر لوی نعمت ښکاري ابو دردا رضی الله تعالی عنہ فرمایي که ما ته دا خبره یقین سره معلومه شي چې زما یو مونځ د الله په در قبول دی وی د ټولې دنیا او د ټولې دنیا د نعمتونو نه ما ته دا زیات محبوب دی چې راته معلومه شي چې یو مونځ قبول شو علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي تقوا سره یو ورکوټ عمل هم ورکوټ مګڼه چې کوم عمل قبول شو ورکوټ چرته کیدی شي دا لوی دی نو قابیل غصه کې راغلی دی ورور ته وایي لأقتلنک زه به دې قتل کم نو هابیل ورته وایي که ته ما وژنې نو زه تا ته لاس نه درغځوم تا نه وژنم ما که وژنې مړ مې که خو تا وژنم نه قابیل ولګېد او خپل ورور یې قتل کړ چې قتل کړ نو بیا ورله چل نه ورته چې اوس به ورسره څه کوم په دنیا کې ړومبنې قتل په کم وطن کې شوی دی په کم ځمکه شوی دی نو ړومبنی قتل د هندوستان په ځمکه شوی دی آدم علیه السلام چې د جنت نه راکوز شوی دی دنیا ته راغلی دی نو د هندوستان په ځمکه راکوز شوی دی په هندوستان کې سرندیب یو مقام دی لویه علاقه ده په دغه سرندیب کې نور یو ځای دی په نور باندې آدم علیه السلام د اسمان نه راکوز شو پیدا شوی د عربو په ځمکه کې دی د عرفات میدان سره خوا کې یو میدان دی وادي نعمان ورته وایي د عرفات نه طایف طرف ته دی په دغه وادي نعمان کې آدم علیه السلام بدن د خټې نه جوړ شو نوی فوټ اوچتوالی لس نیم فوټه د سینې پلنوالی په دغه میدان کې بدن جوړ شوی دی روح پکې اچولی شوی دی او بیا د دغه ځای نه جنت ته تللی دی په جنت کې د دنیا پنځه سوه کاله د آخرت نیمه ورځ تېره کړې ده او د هغه ځای نه چې واپس راته نو بیا د هندوستان په ځمکه سرندي نود نومې مقام باندې د اسمان نه تشریف فرما شو هوا بي بي په جده باندې راکو شوې ده دوه سوه درې سوه کاله د یو بل نه جدا و او د عرفات په میدان کې چې سپینه برګې ولاړه ده دقه برګې سره یو بل سره بیا مخامخ شوي دي د هغې نه پس بیا په دنیا کې د انسانانو پیدا کېدل د آدم علیه السلام بچي پیدا کېدل دا سلسله شروع شوله آدم علیه السلام بیا هندوستان ته راغلی دی د عرفات میدان کې ملاقات شوی دی خو واپس هندوستان ته راغلی دی او د هندوستان نه به پیاده حج لته چې هغه به حج نه او سمندر په منځ کې نو دا سمندر دا د نوح علیه السلام زمانه کې راغلی دي مخکې سمندر نو نه دی دی نه به پیاده ته نو بابا ته د هندوستان نه حج شو خو دېرش کله یو قدم یې غشته په یو څو قدمه کې به رسېده څلوېښت ځله حج له تلې راغلی دی آدم علیه السلام د دې قتل په وخت کې کوم ځای کې چې د هندوستان په ځمکه ړومبی قتل کېده آدم علیه السلام کوم ځای حج له تللی د صفا مروه په منځ کې دقه ځای کې ولاړو چې په ځمکه زلزله شروع شوه دې نه مخکې چېرته زلزله نه وراغلې آدم علیه السلام په ړومبي ځل د زلزلې مضبوطې جټکې محسوس کړې یا الله خیر څه چل دی جبرائیل علیه السلام ورته راغی وی د هند په ځمکه ستا بچو د اختلاف انتها وکړله حابیل قتل شو قابیل قتل کړی دی زلزله د هغې د وجې راله دا لومبنۍ زلزله وه په دنیا کې چې اختلاف نه د دنیا ټول خلک دا په خوشحالۍ باندې وو په امن باندې وو رحمتونه برکتونه وو د اتفاق برکات وو دینه مخکې زلزله نه وه راغلې چې قابیل قتل وکړ زلزله راغله دا یو جټکه شوله په دنیا کې هر ځای کې چې اوبه ملاوېدې هغه به خوږې وې تنده به پرې ماتېده زړه پرې خوشحالېده اوس دې نه پس بعضې ځایونو کې اوبه روکې شوې نشته دې اوبه بعضې ځای کې اوبه شته خو تروې ترخې د انسان طبیعت یې نه اخلي د اختلاف دا یو نتیجه راله اوبه ځای په ځای خوږې نه ملاویږي چې اتفاق و ارض خوږې اوبه ملاویږي د دنیا ټولو ونو به میوې کولې او ښه مزېدارې میوې به یې کولې بعضې ونو میوې پرېښودې لکه سپېدار کې اوس کم ده میوه په شوه کې میوه کم ده هرې ونې به میوه کوله اوس بعضې ونو میوې پرېښودې کومې ونې چې میوې کوي هغه ټولې مزېدارې نه دي پخوا د هرې ونې میوه مزېداره وه اوس د بعضې ونې میوه مزېداره ده او بعضې مزېداره نه ده په ونه کې ازغچي نه وو غلې پکې نه وې اوس په ډېرو ونه کې ازغچي دي او غلې دي چې میوه شوکې خوږېږي به نو د اختلافاتو نتیجه دا ده چې په دنیا کې د ژوند خوند مزه په ختمېدو ده بعضې ځای کې خوند مزه شته او بعضې کې نشته دی دا د یو قتل د یو اختلاف نتیجه ده دنیا کې انقلاب راغی مسلمانان دې په اتفاق اوسېږي اوس به هم رحمتونه برکتونه راشي چې اختلاف رحمت برکت دا به ختم شي د قتل چل چا خولی دی شیطان ورته خولی دی حابیل اوده دی د بالغ په دی سر ته یو کاڼی ایښی دی سر یې په کاڼي پروت دی شیطان قابیل ته ویل بل کاڼی راواله دی سر له وله راخلاص کړه چې بله نه یې پې کاڼی راخلاص کړه بس ختم شو اوس دله چل نه ورځي رور سره څه وکړم مړ دی نو په شا یې ګرځئ کمې پورې به یې ګرځئ اخر کې دوه کارغان راغلل یو کارغه مړ شو دا بل کارغه په مخوکه او په پنجو باندې خاورې وګرولې ځمکه یې وکنیستله او دا مړ بدن د کارغه هغه پکې ور واچو او بیا په پنجو خاورې راښکلې مړ کارغې پټ کړ په دقه ځای کې قابیل افسوس وکړ وی زه د کارغه نه بدتر یم کارغه خو دغه خپل رور پټ کړ ما له دا چلم نه راځي شرمنده شو یو انسان که چا قتل کړو د دومره ګناه وکړله لکه تمام انسانان یې قتل کړل او که یو انسان قتل په چا مخکې کړی وي اسباب د قتل یې ورته برابر کړي وي او بل کس راغی دا ناحق قتل نه دا انسان بچ کو لکه چې د تمام انسانیت د قتل نه بچ کو د مرګ نه بچ کړل واتلو علیهم نبأ ابنی آدم بالحق تلاوت کت علیهم پر قوم باندې واتلو علیهم اے پیغمبر علیہ السلام اولو لتو علیهم پر اهل کتاب باندې نبا ابنه آدم خبر د دو زامنو د آدم علیه السلام بالحق په حق سره په تحقیق سره ورته بیان وکړه اذا قربا قربانا فکم وخت کې چې د دواړو قرباني پیش کړله اذا قربا قربانا فکم وخت کې چې دواړو قرباني پیش کړله دا قرباني څه ته وایي وایي لفظ د قربان د عربي لغت په اعتبار هر هغه څیز ته ویل کېږي چې هغه د چا د قرب او د نږدېکت ذریعه جوړه شي قرباني هغه شي ته وایي چې د قرب او د نږدېکت ذریعه جوړېږي او د شریعت په اصطلاح کې هغه ذبیحې ته قرباني ویلی شي چې د الله د قرب حاصلولو دپاره پیش کولی شي قرباني هغه ذبیحه ده چې الله ته د نږدېکت ذریعه وي لوی اختر کې خلک قرباني کوي غوا میخه ګډه چیلې اوښان الالۍ نو دا ذبیحه د الله د قرب حاصلولو ذریعه ده دې وجې نه ورته قرباني وایي قربانۍ کې اخلاص پکار دی نو تقوا سره قرباني کول پکار دي ځان به تخلاصې نه چې داسې څاروی وګورې چې ته د قربانۍ په وخت کې حلالې او هغه ویل ته خدای د سره خو چې پر اوس کال دې وژلې وي نو ښه به وي دا څه ژوند دا ټپ ټیک وجود په اډوکي کې نلې قدرې نشته دی او سرمن تشه په دې اډوکو پورې نغښته پرته ده جوخته غوښه نشته ځان ته ژوند شکر دی چې مړه شوم یو بنده غوا حلالوله نو په پوړي ونه تړله د ښکرو نه ونیو خو چې راخلاصه کړې هغې اسمان ته ښکوې نو چې چاړې ته راخه په مزه یې ښکې راغونډې کوي شکر دی لاړه دا هم قرباني ده او د قربانۍ څاروي وی د قیامت پر ورځ به پیسورې او په پولیس وراک به دی دا کجې پښې دی غشتې ده زړه اوچا او ته پیسورې چې سره له دې په پولیس وراک ور لاندې پرېږدي له ځان سره ملګري پیسورې او یوازې تا نه شي وړی نو ملګري به دې شي د قربانۍ څاروی اخلاص سره والا داسې څاروی پیش کړه لکه چې خپل زوی قربانۍ ته پیش کړي ابراهیم علیه السلام خو زوی پیش کړو د هندوستان پر عالمانو کې یو عالم و نو هغه ګډورکی واغېست ښه مزېدار ګډورکی او کور کې واړه بچي وو زامن یې نو چې مټۍ به یې د بازاره راوړله خپلو زامنو له به یې مټۍ ورکوله نو هغې ګډورکي له به یې مټۍ ورکوله ګډورکي ته چې به یې اواز کوه نو بیټا به یې وتې بیټا چې زامنو ته به یې اواز کوه هم بیټا او ګډورکي ته چې به یې اواز کوه هم به بیټا اواز کوه او ګډورکي هم په دې اواز پوهېده چې به یې بیټا نو ګډورکي به مولانا ته مخې ته ولاړو چې زامنو له به یې څنګه مټۍ ورکوله دقسې به یې ګډورکي له مټۍ ورکوله نو په ډیر مینه باندې ګډورکی ساتلو او ماشومانو دا ګڼل لکه چې دا ګډورکی د دوی رور دی هغوی به ورته بیا وي بیا نه چې کال تېر شو د دوی اختر ورځ راورسېدله نو مولانا ګډورکی راوسته اوس یې حلاله و نو زامن ورته جاړي چې دا خو زموږ بیا دی او مولانا هم وایي چې دا خو زما بیټا دی او هغه بیا قرباني کړ چې هغه لال که ټولو بچو ورسره جړل مولانا هم جړل داسې په اخلاص قرباني وه نو داسې اخلاص والا قرباني الله قبلوي او موږ وایو ساتلی نشو او کور کې ځای نشته او دا ساتلی ګران دی او په اخري وخت کې د لږ بیا ګران واده خو چې د خدمت نه اخلاص شو د دې دا خدمت هم عبادت دی دې له اوبه ورکول ګیا ورکول دا ټول عبادت کې راځي واتل علیهم پیغمبر علیه السلام اولو لپاره اهل کتاب باندې یادې امت ته نبأ ابن آدم بالحق خبر او واقعا د دوو زامنو د آدم علیه السلام بالحق په حق سره اذ قربا قربانا په کوم وخت کې د دواړو قرباني پیش کړله نو بیا هم ستا د قتل لپاره زه خپل لاس نه درغځوم ځکه چې زه الله نه یریږم انی اخاف الله رب العالمین زه یریږم د الله نه چې رب د عالمین د تمامو مخلوقاتو رب دی ستا د وژلو جواز په ظاهره شته دی چې ته ما وژنې چې زه دې قتل کړم خو ستا د وژلو جواز ښکاره نس ما ته راغلی نه دی د الله د طرف نه داسې واضحه خبره لا ما ته نه ده راغلې چې ستا وجل پکې جایز وي نور په ظاهره ستا وجل جایز وي چې ما وجلې نو چې زه د ځان نه مخکې کوم ستا وجل جایز وي خو ظاهر کې ما ته نس نه دی راغلی نو زه احتیاط کوم ستا وجل د احتیاط نه خلاف ګڼم او د هغې وجه دا ده چې زه د الله نه یېرېږم او ته خو جرأتمن دی د خدای حکمونو ته نه ګورې لکه ما وجلې مړ مې کا زه د الله نه یریږم او زه غواړم چې ما نه د ګناه کار ونه شي اګر چې ته په ما باندې ظلم کې خو ما نه د ګناه کار ونه شي نو زما د ګناهونو پیټې به هم ستا په سري او ستا د ګناهونو پیټې به هم ستا په سري او انجام به دی چې ته به دوزخي شي یبحث فی الارض چې ځمکه یې ګروله ځمکه یې کنسته په پنجو په مخوکه لیوریه چې وښیي قابیل ته کیف یواري سوءت اخیه چې څرنګه به دې پټ کړي من لاش د خپل وروره دا مړ بدن به څنګه پټوي قال یا ویلتا اویل قابیل کاش اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب آیا زه عاجز شما د دې نه چې د دې کارغه په شان کې شما افسوس کاش چې دې کارغه نن بدتر یم من اجل ذالک كتبنا على بني اسرائيل د دې وجنه من مقرر ک بني اسرائيل باندې انه من قتل نفسا چې به شخصا چې قتل کوي او نفس بغیر نفس بغیر د عوض دبل نفس نه او فساد فی الارض یا بغیر د فساد نه پزمکه کې فکأنما قتل الناس جميعا لکه چې د قتل کړ ټول خلک من قتل نفسا بغیر بغیر حق من قتل نفسا بغیر نفس چا چې د یو نفس د بدل نه غیر بل نفس قتل کړ بلا عوض بے گناہ یو بندہ قتل کر یو یو بنده لګېدلی بلې مړ کړ نو په قصاص کې وژل جایز دي نو دې ځای کې نفسا بغیر نفس ځمکه چې بل نفس وژلی نه دی چې د هغه په بدل باندې دی قتل شي نو برنا حق یو قتل وکړه او فساد فی الارض یا په ځمکه کې څه فساد هم نه دی کړی شر فساد یې نه دی کړی قتل یې نه دی کړی نو داسې مړی چې ده وکړو لکه چې تمام انسانان یې قتل کړ فکأنما قتل الناس جميعا لارې جوړه کړه لکه چې د قتل کړ ټول خلک ومن احیاها چا چې یو نفس ژوندی کړ چا قتل ته مخکې کړی دی او دې سبب د خلاصي جوړ شو فکأنما احیا الناس جميعا لکه چې د جمدي کړل ټول خلک د چا د جن سبب جوړ شوی نو یو نفس دې بچ کړو لکه چې ټول خلک دې جمدي کړل ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات په تحقیق سره راغلي دي دوی ته بني اسرائیلو ته